د پاسه دیش زرو یا اویا زرو دا صحابه لاړل منافقان دی پاتې شو دا منافقان په مدینه منوره کې او دا خوشحالی به کولې چې الحمدلله څه ډېر هوښیار خلک چې موږ پاتې شو نه ګرمې ووالو او نه لوګې او تندې ووالو او ځه مسلمانان به هلته لوګې او تندې او ګرمې وي فرح المخلفون خوشحال دی اغا رستو پاتی کړی شوی خلق فرح المخلفون خوشحال دی اغا رستو پاتی کړی شوی خلق مخلفون جمع د مخلف ده مخلف معنا دی رستو پاتی کړی شوی الکه چې د دین خبره ته تا زیریو نکړه دا تا غیرازری نه دا کړی دا الله ته رستو کړی دا الله توفیق تا سره نشته نن که ته د دین مسلې ته رالی درس ته رالی دا ته نه راغلی دا الله توفیق دی د سره او که تا نن غیرازری وکړه دا تا غیرازری نه دا کړی دا الله ته رستو کړی فرح المخلفون خوشحاله دي هغه رستو پاتې کړی شوي خلک هلکه په څه شي خوشحاله دي بمقعدهم په خپلو کېناستو بمقعدهم په خپلو کېناستو خلاف رسول الله د خلاف یو معنا کوي رستو په خپلو کېناستو خلاف رسول الله رستو د رسول الله نه رسول الله لاړ او داغه نه رستو دا منافقان په مدینه کې پاتې شوي دي خلاف رسول الله صلی الله وسلم رستو د پیغمبر علیه السلام نه او خلاف کله په معنا د مخالفت سره هم راځي خوشحالی کوي دا رستو پاتې کړي شوي خلک په خپلو کې ناستو خلاف رسول الله وسلم چې هغه مخالفت کوونکي دي د رسول الله د الله حکم د الله د رسول خبره نه مني وکریهو او هغوی بد ګڼي ان یجاهدو چې هغوی جهاد وکړي وکریهو او دا منافقان بد ګڼي ان یجاهدو چې هغوی جهاد وکړي باموالهم په خپلو مالونو مال ولګوي و انفسهم او په خپلو ځانونو فی سبیل الله په لار د الله کې دا لاسکه منافق منافقانو به خلاف تحریک چلو دی عربو ته به وی ګرمي ده په ګرمۍ کې مزه ځانونه ممړه کوئ چې په دې ګرمۍ کې تاسو منډې وهئ وقالو وی به دی منافقانو چې لا تنفرو تاسو موزه د الله په لار کې فی الحر په ګرمۍ کې وقالو اوی دی منافقانو چې لا تنفرو تاسو موزه فی الحر په ګرمۍ کې دا څومره ګرمي ده هلکه ګرمۍ نه یریږي وی او وی خدا خو ته ډېر هوښیارې خو په دې ځان پوه که دا نن چې دلته کومه ګرمي ده د دې نه ګورې د جهنم اور ډېر ګرم دی نو ته دا معمولی ګرمي دا نه برداشت کې او هغه لویه ګرمي ځان له دغه کې بیا برداشت کې قل ته ورته ووایه نارو جهنم اور د جهنم چې دی اشد حره دا ډېر سخت دی په ګرمۍ کې د دې ګرمۍ نه لو کانو یفقهون کاش چې دا خلک پوهېدلې ځای چې پاتې شوی مزې کوئ دا یو څو ورځې فلیضحکو دوی دې وخاندي قلیلا لږ دا لږ وخت ولیبکو دوی دې وژاړي کثیرا ډېر مراد د خندا نه خوشحالي ده او د ژړا نه مراد دی خفګان دوی دې دا لږې ورځې خوشحالۍ کوي خو خیره سره د مرګ نه پس به بیا دیسي جړاګانې به کوي فلیضحکو دوی دې وخاندي او خوشحالي دې کوي قلیلا لږ وخت ولیبکو بیا دې دوی وژاړي یعنې خفګانونه دې کوي کثیرا ډېر جزا جزاء بدله به ورکړی شي دوی ته بما د هغې کانو یکسبون چې دوی به د هغې کسب کو بیا الله خپل پیغمبر ته په تبوک کې وایي چې ته مدینه منورې ته لاړ شي که نه نو دا منافقان به چالاکي کوي فان رجعک الله که چېرې واپس که تاله الله او بیا مدینې ته لاړې فان رجعک الله کچری واپس کو تعالی الله الى طائفه یو ډلې ته منهم د دې منافقانو نه مدینې ته لاړې او بیا د دې منافقانو سره ملو شوې او فاستاذنوکه او هغوی اجازه غواړي تانه للخروج د پاره د وتلو بیا داسې موقع راشي د جهاد ته د تلو او دا منافقان وایي چې حضرت موږ ته هم اجازه وکړه چې تا سره لاړ شو ورته ووایه تاسو ما سره نور نشئ تللی هغه د تورې وخت چې و هلته تاسو توره ونه کړه فقل ته ورته ووایه لن تخرجو هیڅکله به تاسو نسئ معی زما سره ابدا همیشه ولن تقاتلو نه به تاسو وجنګیږئ معی زما سره عدوا د دشمن سره زما په مرګتیا کې به د دشمن سره جنګ هم ونه کوي ولې انکم یقینا تاسو چې رضیتم بالقعود تاسو رضا شوی وی په هغه کیناستو باندې اول مرتن اول ځل اکابر وی کله نه کله سړی یو ګناه وکړي هغه ګناه راپاسي او ذریعه وګرځي د پاره د محرومه کېدلو د نورو کارونو نن د تبوک نه تاسو پاتې شوې د دې منحوسه او د دغه د بېبرکتۍ د وجې تاسو د نورو کارونو نه پاتې شوې بیا جهاد ته نشئ تللی فانکم یقینا تاسو چې ردویتم تاسو رضا شویې بالقعود پکې ناستو اول مرتن هغه اول ځلو خیر سره بیا بم جهاد راځي بیا بم جهاد راځي تاسو ځای د خپلو ښځو په غیږو کې ناست فقعدو تاسو کینئ مع الخالفین سره د رستو پاتې شوو دا بیا واقع ده عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو سردار دا مړ شو د هغه زوی و ډېر مخلص ډېر نیک سړی و هغه راغی رسول الله ته دوه خبرې ورته کوي یو دا کوي چې حضرت دا ستا په مبارک بدن باندې چې دا کم کمیس دی دا ما ته راکه چې دا زه د خپل پلار د پاره کفن کم کیدی شي چې د دې برکت د وجې نه الله زما پلار باندې عذاب کم کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کمیس اویست او په خپل هغه ته واغوسته واغوسته عبدالله ابن ابی ته او پیغمبر علیه السلام پوهېده چې زما کمیس مبارک دی خدا مبارک مؤمن ته فایده رسوي کافر ته فایده نه رسوي خو دا بخاري کې تاسو ویلیو اصل کې د دیب عبدالله ابن ابی ابن سلول په رسول الله باندې یو احسان و پیغمبر علیه السلام وی چې دا کمیس زه وله ورکم چې د دې احسان په ما پاتې نشي تاسو بخاري کې ویلیو په غزوه بدر کې چې کله عباس صاحب گرفتار شو نو په دې ګرفتارېدو کې د هغه کمیس شلېدلی و بربنډ دا ډیر لوړو پیغمبر علیه صلات وسلام ووی هلکه دې عباس له چا د څو کمیس ورکې چې یو به کمیس ورکه هغه هم پې نه برابرېده بل به ورکه هغه هم پې نه برابرېد د عبدالله ابن ابی ابن سلول کمیس پې دغه شو برابر شو چون کې ده د رسول الله صلی الله وسلم تره ته کمیس ورکړی و پیغمبر اسلم د هغه بدل پوره کولو لپاره دله کمیس ورکړ چې بیا کله د خخېدو وخت شو نو دا زوی راغی رسول الله ته وایي حضرت زما په دې پلار باندې د جنازې مونځ وکړه کیدی شي چې ستا د مانځه د وجې نه الله پاک ورته مغفرت وکړي پیغمبر علیه السلام ښه پوهېده چې زه د جنازې مونځ پرې وکړم ده ته څه فایده نه رسوي خو هغه وجه دا وه چې دوی دا ځکه کوم چې په دې خلکو اثر وشي چې پیغمبر علیه السلام د جنازې موس پې وکړ نو دونه اثر وشو په خلکو چې د دا غانډیوالان نو هغه رالل او کلمې ویله مسلمانان شو وی وای اخلاق خو دی ته وی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول ټول عمر د رسول الله دشمنۍ کې تیر کړی دی او چې بیا مړ شو نو رسول الله راځي د جنازې دغه پې کوي مونځ پې کوي نو الله وی پیغمبر ته ولا تصلي او ته مونځ مه کوه د جنازې علی احد په هیڅ یو کس منهم د دې منافقانو نه کله پې مونځ مه کوه ما ته چې هغه مړ شي په دې منافقانو کې چې کم منافق مړ شي د جنازې مونځ پې مه کوه کله پې مه کوه ابدا همیشه نن نه نن کوه نه سبا کوه او نه بل سبا بل کله نا کله مونږ د چا قبر له ورشو او په قبر باندې دعا کوو د داسې منافقانو خلکو په قبر باندې مودرېږه ولا تقم او ته مودرېږه د دعا دپاره علی قبره په قبر د ده انهم کفرو ولی یقینا دوی کفر کړی دی بالله په الله ورسوله او په رسول داغه وماتو دوی مړه شوي دي وهم فاسقون په داسې حال کې چې دوی وتونکي و د الله د دین نه بیا مسله ده د بېمانه سړي مال ته مه پسخېږی ښه د بېمانه سړي اولاد ته مه پسخېږی ولا تعجب کا په تعجب کې دی وانه چي تعالی اموالهم مالونه د دی منافقانو و اولادهم او اولاد د دوی دا مالونه او دا اولاد به دوی راوالي الله به په دنیا کې هم د دوی دپاره ذریعه د مصایبو د تکالیف وګرځوي او په آخرت کې انما یرید الله یقینا اراده کوي الله ان یعذبهم چې الله عذاب ورکي دوی ته بها په دې مالونو په دې بچو فی دنیا په دنیا کې وتزهق انفسهم او اوزي د دوی نه ساګانې د دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافران وي و اذا انزلت سور یره منافقان ندی ټول قرآن په ډیر بد لګي خو هغه آیاتونه چې په هغې کې ذکر د جهاد فی سبیل الله یې کنه نو دا پې روره د ټوپک ګولۍ لګي نو و اذا انزلت سورة کله چې نازل کړی شي یو صورت او په هغه صورت کې څه مسله ان آمنو بالله چې تاسو ایمان راوړی په الله وجاهدو او تاسو جهاد وکړئ مع رسوله سره د خپل پیغمبر د خپل پیغمبر مرګتیا وکړئ او دې کافرو سره جهاد وکړئ نو دلته بیا دوی ته ګوره یو به وایي زما بچی بیمار دی لږه اجازه راته راکړه ابل به وی زما کور خوشی دی لږ اجازه راکه نو استاذنکه اجازه غواړي تا نه د پاتې کېدو اولو تولې خاوندان د طاقت خاوندان د طاقت منهم د دې منافقانو نه وقالو او وی دوی زرنا پرېږده مونږه نکم مع القاعدین چې شو مونږه د دې ناستو خلکو سره تا سره حضرت ګوډیان نه دي تللی شلیان د سره نه دي تللی بیماران د سره نه دي تللی ښځې د سره نه دي تللی پرېږده چې موږ هم د دې خلکو سره شو ردو دوی رضا شوي دي بان یکونو چې شي دوی مع الخوالف سره د هغه ښځو پاتې شوو سره د هغه رستو پاتې شوو ښځو وطبع علی قلوبهم مهر والې شوې دي په زړونو د دوی الله تعالی دوی ته د پوی خبره زړه کې نه وردننه کوي فهم لا یفقهون نو دوی نه پوهیږي هلکه ټول خلک داسې دي چې د جهاد مسله وشي نو دوی بیا دغه کوي نه ځي وایي نه لکن الرسولو لیکن د الله پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی سره د دې پیغمبر جاهدو هغوی جهاد کوي باموالهم په خپلو مالونو مالونه هم قربانوي و انفسهم او په خپل ځانونو و اولئک او دقه خلق چې دي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 الله ورته شفا ورکړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا